ويثبتني قصور باعي في العلوم المنقوله مما كان عليه القرون المقبوله او بل به زه منې کولم قصور د باع فی العلوم المنقوله په علوم منقوله و کې ما طاقت کم و د هغه نه چې کومو باندې قرون مقبوله ورته حاصل و ويفشلني عني في زمان الجهل والعصبيه او بل به زه دې خبرې بزدله کونه دا دې فشل نه ده فشل جبن ته وتاي دې خبرې به زه بزدله کونه دغسې عني في زمان الجهل والعصبيه چې زه خو په زمانه دې جهالت او عصبيت کې د تعصب په زمانه کې وم د جهالت په زمانه کې وم و اتباع الهوی ما وخت داسی و چه خلقو به دی خواهشاتو تابعداری کوله و اعجاب کل امرئ بآرائه الردیه او د ما زمانه داسی وه چه هر یو سړی به په هغه خپلی ردی او بیکاره رای سره هم چه و په تعجب کی و او په فخر به په کاوه و وان المعاصرة اصل المنافرة بل دا خبره چه دا معاصرت دا جړ لې دچا وی منافرت وی هم عصر خلق سړی سره خامخا چه کئی ضد کئی و ان من صنف قد استهدف او بل دا چه چا یو ور تصنیف وکړ نو هغه ګچه جوړ کړی شو نښه جوړ کړی شو بیا خلق په مختلف چه کئی اعتراضات کئی نو داسی وختونو کی زمو بل به دی شی زه چه کوم دغسی بیا دی رسالی جوړولو نه منع کوم کنه زړه کی به می راتله فبینا انا فی ذلک اقدم رجلا و اؤخر اخری نو زه په دې حالت کې وم چې یوه خپه به مې وړاندې کوله بله به مې وروسته کوله دا کنایه وي د تحیر نه یعنی زه حیران وم چې خدای پاکه دا کتاب په دې فن کې ولیکه که ونه لیکه و اجری شوطا ثم ارجع قهقرا او ما به داسې یو چکر یو شوط په مې ولګاو خو بیا به واپس شوم اذ تفطن اجل اخوانی لدی چی محسوس کړه او پوه شو هغه اجل دی هغه ورونو دی ما ما خواته دا د شاګرد و ډیر په ګران و په ده باندې او ماما زوی هم و و اکرم خلانی علی هغه اکرم او عزتمند دی هغه دوستانو دی ما ما خواته محمد چی هغه محمد و المعروف بالعاشق عاشق سره مشهور وو اوس دعا ورته غواړي لا زال محفوظا من کل طارق وغاسق خدای پاک دې دی دغسې محفوظ ساتي د هر هغه مصیبتونو نه چا شپې مظلم شپې باندې سړي باندې څه کېږي رادرومي نو ده دما ورور چې کوم و محمد او چه معروف په عاشق سره او ده دی خبری دا خبره محسوس کړه تفطن بمنزلة هذا العلم وفضائله دی پوه شه په مرتبی دی دغ علم او فضائلو دی دغ علم ده دا خبره محسوس کړه چه دی دغ علم خو ډیره لوی مرتبه ده او ډیر لوی فضائل دی وألهم ان السعادة لا تتم الا بتتبع دقائقه وجلائله او ده ته دا الهام وکړای سو آ آسان نه ده رسیدل دغ علم ته آسان نه دي الا بعد مجاهدة الشکوک والشبهات مګر وروسته د دې نه چې د شکوکو او د شبهاتو یوه عظیمه مجاهده به کړئ ومکابدة الاختلاف والمناقضات او مقصد دا دی چې برداشت د مناقضاتو او د اختلافاتو به کړئ اله به سړی دې علم ته رسي او بل ده ته دا پته وه ولا یستطب له الخوض الا بسعی رجل یکون اول من قرع الباب او نه پوره کیږي ددې پاره خوض او دخول په دې علم کښې مګر په سعی د داسې یوه سړي سره چې هغه اول د هغو خلقو وي چې دا دروازې یې ټکولي وکلما دعا لباه العوابد الصعاب او داسې کس چې هر واري هغه بلنۍ وکړي نو هغه عوابد عوابد اصل کښې هغو وحشي حیواناتو ته ورته وایي چې سړي ته بلکل ځان نه ورکوي صعاب چې هغه ډیر سرکش وي خو چې دی یې روبولي نو هغه عوابد او صعاب هغه د ده په هغه بلنې باندې چې وکړي لبیک وکړي داسې کس په سعې سره به دی په دې علم کې دخول کولای شي نو دی غریب ډېر وګرځېده داسې کس یې غوښته فطاف ما قدر علیه من البلاد نو دی وګرځېده چې څونه ده طاقت و دی په ښارو کې وګرځېده وبحث من توسم فیه الخیر من العباد او ده تفتیش کاؤ په هغه چا چی ده ته به چی یور په هغی کی څه صلاحیت ښکاریده دی عبادو نه لوی لوی علماؤ ته یې رجوع وکړه وتفحص سینهم وشینهم او تفتیش یې وکړ ده د هغه سین د دوی او شین د دی دا کنایه وی د چا نه یعنی دقایقو د امورو نه یعنی دی کی ښه تفتیش وکړ هر يو ته ورغی او معلوم يې کړ چې ودره دې کيسو نه صلاحيت ته د بل کيسو نه صلاحيت ته يعني وې پېژندل هغه دقائق دي امور دي دوئ وصبر غثهم وسمينهم او د اختبار وکړ امتحان يې واغست د غث د دوئ هغه دی کمزوری دی دوی او ساربه دی دوی چی کوم په دو کی بیا کمزوری درجه والو ایغه امتحان واغست چا کوم ډیر نامداری علماء دی ایغ وخت ایغه امتحان واخست فلم یجد من یتکلم منه بنافعه خو یو کس یې دو خلقو کې داسې مونده نه کړ چې دې نه څه په نافع خبرې باندې هغه تکلم وکړي په دې علم کې او یاتی منه بجذوة ساطعه یا راتګ وکړي دی د هغه نه په جذوې ساطعې سره څه بله سکروټه ورنه رااړي داسې یې څوک مینده نه کړ فلما رأی ذلک کله چې ده دا خبره ولیدله چې هیڅوک نشته چې زه دا علم ورنه چه که زده کړم الح علی نو ما باندې ډیر زیات مقصد دا دی چی الحاح وکړه ډیر زیات مقصد دا دی چی زی مجبور کړم پدی خبری ورضعنی یعنی بالغنی ما ته پدی خبری کی ډیر زیات چه وکړه مبالغه وکړه رضع یرضع رضعا اصاب منه خیرا ما کان په معنی سره ولببنی او لزمنی په معنی سره زما پوری بس شخص وامسکنی او بس زه ونیولم کنه چی ته به دا خامخا ماته دا علم وایی او په دی علم کی به څه کتاب درته جوړی و سار او وګرځیده دی کلما اعتذرت کله به چی ما ورته عذر کاوه ذکرنی حدیث الالجام نو ماته به هغه حدیث تی الجام هغه به ماته ذکر کو هغه حدیث مشهور حدیث چی چا من سئل عن علم فکتمه چا نه د یوه علم متعلق شی تپوس وکړای سی نو دی بیا غلی کړي او ورته ویې نښايي او ورته یاد وي نو بیا به ده ته خدای پاک هغه لجام هغه واګي دي اور چکي ور واغوندي دې ته حدیث الالجام وایي دغه یې ماته مقصد هر وخت په ده وړاندې وړاندې کاوه نو چې دا به یې ورته وویله فافحمني اشد الافحام بیا به یې زه په دې خبرې باندې چوپ کړم کامل چوپ کولي سره بیا به ما نور بیا څه نه شوای پکې ویلای حتی اعیت بی المذاهب تر دې چې ده ستړي کړ په ما باندې لارې یعنی ما به چې کومه یوه بانه جوړوله ده به هغه جواب کاوه نو ما باندې یې لارې ستړې کړې یعنی ما ورته نور بیا څه ده سره سوال جواب نه شوی کولای وسالت بمعاذیر المتاعب او بیدل وکړ بیول وکړ په هغه عذرونو دې ما باندې پرنالو یعنی دا پرنالې چې دي دغه دې ما عذرونه چه کړه وبیول یعنی ما به چې څونه عذرونه کول هغه پرنالې راتلې دې ده جواباتو او ما عذرونه یې بیول ځان سره یې یوړل یعنی ما ته عذر را پاته نه شو وایقنت او ما دا یقین وکړ انها احدی الکبر چه دا خو يو د غټو امور نه چه د يو غټ امر د په سر راغی وانها لما كنت الهمت سورة من السور او ما دا خيال وکړو چه دا هغه شی ده چه ما ته يو سورت د سورو نه کوم الهام شوی وو دا د هغه علم مقصد دا ده چه هغه يو قسم مصداق ده او تعبير يې ده بيا به نور انشاء الله آئنده فرصت کښې پسې وايو. ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین عزت الله ستاسو راوړئ دا پتا یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد عزر عالم سرا ملاوي دا کیسټ او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته محمد عاشق پلتی رحمه الله چی د ده ماما زوی هم کیده د ده شاګرد وه نو هغه د دی علم که بحث کولو ضرورت آ محسوس کړی وو نو بیا یې ډیر ځان د پاره داسې یو معیاري سړي کوشش وکړ چې وغواړي لیکن پرون مو تیره کړه چی هغه یې مونده نه کړ نو شاه صاحب وایي چې آخر د زه لازم ونیوله او ما ته ویل چې خامخا به دا کار ته کوې او ما به که ډېر ورته عذرونه کول چې ډېر به مې معذرتونه ورته وکړه بیا به ده ما ته حدیث ته الجام ذکر کړ چې من سئل عن علم فکتمه الجم بلجام من النار دا حدیث پیرته ذکر کړ نو بیا شاه سے وئی چې دې حدیث جواب به بیا ماته نراتو ځکه چې د دې علم اسرار او د دې علم رموزات یقینا خبره داوا چې خدای پاک ما په ذهن باندې القا کړی وو نو که زه دی مانه طلب کئ او زه ورنه پټوم نو بیا به یقینا د دی حدیث مبارک مصداق زه جوړ شم دی وجنه به زه ده په دی دلیل سره بالکل چوپ کړم دون پوری حتی آیت بی المذاهب تر دې چې په ما باندې لارې ستړې کړې یعنی ما به چې کومې لارې باندې د خلاصولو کوشش کاوه د به زه چې کوله اوربند کوله او تر دې چې ما معذرتونه او ما عذرونه آ پرنالو وبیول ځان سره یعنی او شاسې وی چې ما دا یقین وکړ چې دا هغه یو د غټو شیونو دا چې په ما په سر باندې اوس چې دا راغلی دا او دا کار به خامخا کول اوس غواړي او ما دا زړه چې ویلا چې دا چې هغه کوم صورت په ما باندې الهام کړی سوی وو دا د هغې یو قسم چه ده مقصد دا ده چه خدای پاک تکمیل جوړه اوس خامخا کول غواړي وانه او ما دا یقین وکړ انه قد سبق علی الکتاب چه تحقیق سره وړاندې شوی ده په ما باندې تقدیر یعنی تقدیری فیصله شوی ده چه د دې علم خدمت او د دغ فن خدمت په خدای پاک مانه چکی اخلی ما دا سوچ وکړ چی تقدیری فیصله شوی ده او ما دا یقین وکړ وانه امر قد توجه من کل باب چی دا داسی یو امر ده چی د هر طرف نه دا اوس ما طرف ته چه ده د هری دروازی نه ماته دا خبره متوجه ده نو چی کله دغسی خبره وه فتوجهت الی الله واستخرته نو ما توجه الی الله وکړه زه الله تعالی طرف ته متوجه شوم استخارې مې وکړې ورغبت الیه واستعنته او ما ټول میلان الله تعالی طرف ته کو واستعنته او ما امداد دی الله تعالی نه طلب کو وخرجت من الحول والقوة بالکلیه او زه ووتم د حول او د قوت نه یعنی د خپل طاقت نه د خپل ځان ته څه ویلو نه بالکلیه ووتم او مقصد مکمل می ځان الله تعالی ته چه که وسپاره داسې می ځان الله تعالی ته وسپاره لکه یو مړی چه وي مړی او مقصد دا ده چه د غسال په لاس باندې وي لمبونکي په لاس باندي چي څنګه ئې آ اړوي را اړوي دی غريب پکي ته څه نه شي ويلاي نو بلکل داسي مي خدای پاک ته ځان چکه حواله کړ چي خدای پاکه بس اوس ئې تا کار ده چي څنګه خدمت ما نه اخلې زه خو بلکل مقصد دا ده چي قصور ده ما کي خو بيا چي څنګه خدمت اوس تر نه اخلې بس زه تابعدار يم. وشرعت او ما شروع کړل فیما په هغه شي کې ندبنی الیه یعنی حضنی علیه چه په کوم شي باندې زه د خپل ورور محمد عاشق پلتی اسلامی ورور دغ زه برنګښته کوله نو په هغه کې ما باقاعده شروع کړه وعطفنی علیه چې کوم شي طرف ته زه د مایل کوله مالنی علیه چی کوم شی طرف ته زه ده مایل کوم هغه کی ما باقاعده شوری وکړه شه جی وتضرعت الی الله او ما ډیر تضرع وک په طرف دی الله تعالی دی دی خبر ان یصرف قلبی من الملاهی چې خدای پاک وګرځوي زړه د ما د ملاهیونه او د زیاد وقت نه نور شاه صاحب څه ملاهی کول په پوه شي دالته ما ضیاء د وقت نه مراد ده چه خدای پاک ما د ضیاء د وقت نه چه کی وساتی ما زړه د ضیاء د وقت نه رواړوی او بس په دی کی مصروف سو او دین خدمت یی وکړ وتضرعت الی الله ان یصرف قلبی من الملاهی وان یرینی حقایق الاشیاء کما هی او ماته ما دا سوال وکړ خدای پاک نه چه خدای پاک دی ماته د اشیاو حقیقت داسی ښکاره کړي لکه چه څنګه دي چه څنګه په نفس الامر کی اشیا دي خدای پاک دی داسی د اشیاو حقایق په ما باندی څه کړي واضح کړي. په هغو امورو کې چه کومو کې زه خبرو کې اوس داخلي دونکی یم ويوفقني او دا سوال مې وکړ چه خدای پاک ماته توفیق راکړي لصدق اللهجة فی کل حال د صحیح لهجې په هر حالت کې ويعينني فی ابراز ما یختلج فی صدري او دا سوال مې وکړ خدای پاک نه چه خدای پاک ما امداد وکړي په ښکاره کولو د هغه مسائلو کې هغه رموزاتو کې یختلج فی صدری چې ما په سینې کې غړیږي را غړیږي چې ما په سینې کې کوم هغه رازونه اسرار رموزات د دغ دین قواعد او اصول او فروع ځي راځي خدای پاک دې د هغې په ظاهر کې ښکاره کولو ما ته چه راکړي توفیق راکړي او ما امداد دې خدای پاک چه کړي وکړي. ځکه کله يو نيم شی سړي په زړه کي وي ليکن په ظاهر باندي ښکاره کولو طاقت سړي کي نه وي داسي الفاظ نه وي ورسره داسي تعبير نه وي ورسره چي دی دي هغه خپل ما في الضمير نه چه وکړي تعبير وکړي ويعينني في ابراز ما يختلج في صدري و یعالجه فکری او هغه چه ما فکر دی هغه مقصد دا دی چه کسب کړی په هغه کی خدای پاک ما ته دا امداد وکړي چه زه هغه ظاهرولای شم او دا خدای پاک نه سوالونه ولی کوم انه قریب مجیب انه قریب مجیب خدای پاک قریب دا او مجیب دا دی دعاګانو چه دا قبلونکی دا منهج الکتاب وقدمت الیہ انی سکیت نادی البیان دا ټولو مصنفینو په دې باندې عدد جاری وی چې داسې ځان پیش هم کی لیکن بیا تضرع هم کوي چی دی باوجود به هر حال زه د دی قابل و نه او ما کی دا صلاحیتونه و نه وقدمت الیه او ما دی خپل ملګری ته دا خبره وړاندی کړه انی سکیت و نادی البیان چی زه سکیت یم سکیت ایغ سړی ته وتایی چی کثیر السکوت وی غلی ناسی فی موضع البیان والعلم ادبا مع الله ادبا غلی ناست دی وقدمت الیه ما ده ته دا خبره وړاندې کړه انی سکیت نادی البیان چې زه خو هغه ډیر کثیر السکوت سړی دی هغه مجلس د بیان یم د بیان په مجلس کې خو زه هغه کثیر السکوت سړی یم ظالع حلبة الرهان او زه خو هغه ګوډ آس یم هغه آسونه چی کوم ګوړ دوړ دی پاره یوځای کول شی او بیا په میدان کی چه کئ چلی په هغی کی خو زه هغه ګوډ آس یم ګوډ آس نو ګوډ آس چیرته داسی منډی والای شی وانی متعرق مرمات او زه خو هغه په غاښونو باندی خوړونکی دی هغه مقصد دا د غوښی چه کوم دی ګډی بیزی دی نوک پوری انښتی یی آکل اللحم زلف الشاة بالاسنان نو دا دی غریبی نه چه وی کنایه وی یعنی مقصد علمی غریبی نه زه خو دونه یم ما خو ایله دونه بس سرمایه ده چه هغه لکه د ګډی بیزی چی نوک شی او هغه پوری کومه غوښه وتی او په لاس یې نه سیخ کولای په غاښونو یې ورنه جدا کړی زه خو دونه قدر علمی هغه یدمه دا کنایه د دینه ده تواضع کوي وانی متعرق مرمات وانه لا يتعطى مني الامعان في تصفح الاوراق او چا به ویل چې خو بیا ته مطالعه وکړه دی وایي او زه چی یم داس شان خبره دا ده چی زه وزګار نه یم دیته چی زه امعان وکم او خه سوچونه وکم په تصفح دی اوراقو کی او خه ورق گردانی وکم خه کتابونه مطالعه دیته زه وزګار نه یم لشغل قلبی دی وجی دی مشغولیت تی زړه دی ما چی ما زړه مشغول ده ولی ده مریدان وو پیر وو وظیفی وی ادا کیسی وی تصوف کیسی وی وسره دی دونه اوزګار خو نه وو مطالعو ته لشغل قلبی لوجی دی شغل دی قلب دی معنی بما پداسی شی سره لیس له فواق ليس له فواق چه هغه پاره هغه لږ غوندې وخت هم نشته ما سره لږ غوندې وخت فواق ما بين الحلبتين من الوقت دې اوښه چه لوشي اوښه او دې اوښې لوشلو په وخت یو ور به داسې جج جج ورکي وبه لوشي بیا به یې لږ پرېږدې هغه جونګړی به ورخلاص کړي بیا هغه لږ مقصد دا د خوله په ووهي او څه دی وڅکي لتدر ثم تحلب بیا ولوشل شي نو دې منځ کې چا کومه وقفه یې لږ غوندې دې ته فواک وایي یعنې ما سره دونه ټیم هم نه و ښه جي اوښه مو چېرې لوشلې ده هغه به اجمل به لوشلي میخې خو یې لوشلي اوښه نه ما خپله لوشلې ده اوښه مونږ به لنګه اوښه ګرځوله تر ډېر ناوخته پورې اوس نشته شاجی وانی متعرق مرمات وانه لا يتعطى مني الامعان في تصفح الاوراق لشغل قلبي بما ليس له فواق ولا يتيسر لي التناهي في حفظ المسموعات او ند آسان ماده پارا تناهی او یو حد ته رسیدل په هغه حفظ د مسموعاتو کی چی هغه کوم ما استادانو نه اوریدلی آ داسی ندی چی ماته بلکل داسی ازبر یاد دی لاتشدق بها عند کل جاء و آت چی بیا زه په ډکی خولی باندی هغه ذکر کوم هر جاء او آت ته چی کوم سړی رادرومی بیا هغه کیسی ورته کوم او ورته ذکر کوم داسی خبره هم نده و انما انا المتفرد بنفسه بس زه خو یو ځان له سړی متفرد بنفسه یم المجتمع لرمسه او زه خو مقصد جمع کونکی یم د هغه خپل قبر خاورو جمع کونکی یم الذي هو ابن وقته هغه سړی چې هغه یعنی زوی د خپل وخت یعنی مقصد خپل ځان سره خپل چی کاری اله خپل ځان ته ستوشه برابرونکی سړی و تلمیذ بخته او زه خو تلمیذ هغه شاګرد هغه بخت او د چا یم د هغه بخت چې کوم ورته وایي مونږ په پښتو کې بخت ورته وایي د بخت چې یم زه تلمیذ یم و اسیر وارده او زه خو اسیر د هغه خپلو واردات یم زه د خپلو وارداتو چې یم پابند یم په د صوفیاو چې کوم هغه واردات هغه کیږي و مغتنم باردیه او زه خو غنیمت ګڼونکی د هغه وچې روټۍ زه خو دا وچه روټۍ هم غنیمت ګڼم زه خو داسې سړی یم یعنی دا ټول کنایه ده تواضع کوي دا علمي تواضع کوي خو بس بیا هم دغه درته پیش کوم چې د کوم وړاندې درته پیش کوم که خوښ مو یي خو ټیک ته که نه مو یي خوښ خو بیا تاسو خپله چه ده خوښه ده کنی ما کی دونه څه کمالات شته نه خو چی اوس خدای په خامخا تقدیری فیصله کړی وه چی زه دغ بنده نه دا کار اخه نه په پوه شوی او زه دی کار ته مخامخ کړ نو دغه شی ده چی د کوم زه تاسو ته مخ ته وړاندی کوم فمن سره ان یقنع بهذا فلیقنع نو هغه سړی چی هغه خوشحالوی دلره دا خبره چه په دوی باندی صبر وکی فلیقنع نو دی دی په دغی صبر وکی چه د کوم ما ورته پیش کړی دی ومن احب غیر ذلک اچا چه دین علاوه نور هم خواهش وی فامره بیده ما شاء فلیصنع نو دو کار دی دو پلاس کی دا چه سنگه خوخی زان لدی لدین نور شو تحقیقات اگوری چی اصل کی دا دیندار خلق دی پارا یو حجت بالغه بئی په بیدین خلق باندی لکه بالکل چی مشرکین او مسلمانانو سره مناظره کولا او مشرکین ورته ویلا چی ګوره مونږ چی دا کوم شرک کو یا کوم شی ته مونږ حرام وایو مونږ یا مونږ پلاران خدای پاک په دې باندې راضي ده او که خدای په دې راضي نه وای خدای دا خوښه نه وای نو بیا به مونږ سو منع کړیو خو چې مونږ نه منع کوي نو ما او مونږ ته بل شی په زړه کې نه غورځي معلومیږي چې خدای پاک په دې باندې چې دا راضي ده او دا هغه آیتونه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه دی مشرکین چې کوم مناظره ده سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا که خدای خوښه وای نو نه به مونږ شرک کړی او نه به د مونږ پلارانو شرک کړی ولا حرمنا من شی او نه به چېرته مونږ یو شی حرام کړی خدای پاک فرمائی کذالک کذب الذین من قبلهم دک شان چی د څنګه دو تکذیب کئی دون مخکنیو اقوامو کړیو حتی ذاقو بأسنا تر دی چی بیا دو دی مونگ عذاب وچاکو قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ایا تاسو پاره څه علم شته په دې باندې یعنی تاسو سره څه سرټیفیکیټ څه دلیل په دې خبرې شته چې تاسو موږ ته روباسو او موږ درسره ومنو چې او خدای پاک په دې خوښه ده بلکې داسې خبره نه ده خدای پاک فرمایي وته ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون تاسو اس اټکلی غیشی ولو او تاسو پدې کې صرف ته ظنیات چې تابع چې خدای پاک پدې باندې چې دا خوشاالله خدای پاک دا فیصله د کنی بی بی مونږ چه ومنی کړی وه خامخا به مونږ زړه ته اچولی وه چه دا کار داسی مه کو لیکن چه نه اچوی خدای پاک په دی باندی چه دا خوشحال ده نو بیا پسی آیت راغی قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداکم اجمعین خدای پاک پاره نو تاسو پاره هیڅ حجت نسته په دې خبرې باندې اصل حجت بالغه چا د پاره ده الله د پاره ده په تاسو باندې ولی چې خدای پاک تاسو ته عقول درکړي دي افهام عقول کامله درکړي دي افهام وافیه درکړي دي آزان سامعه درکړي دي عیون باصره درکړي دي او بیا خدای پاک تاسو په خیر او په شر باندې قادر کړي او ټول اعذار او موانع بالکلیه تاسو نه چه دی ختم کړی دی نو بیا چه تاسو ایمان نه راړو بیا نو تاسو دا خبره چه مونږ په دی ایمان نه راړلو کی مجبور یو خدای پاکی په مونږ نه راړی خدای دغسی خوښ ده نو تاسو دا دلیل باطل ده او اصل حجت بالغه چه ده الله تعالی پاره چه ده ثابت ده اصل حجت بالغه الله تعالی پر ثابت ده نو چونکه په دې کې فلله الحجة البالغه په دې کې اشاره چا ته راغلې ده سیر د تکلیف ته چې ګوره ټولو حیواناتو کې چوک مکلف ته حضرت انسان مکلف ته او مجازات چا ته به په اعمالو بدله ورکوله سي انسان ته نو په دې کې فلله الحجة البالغة په دې کې هغه اشاره ده صرف د تکلیف ته چې انسان ته خدای چونکه عقل ورکړی ده ځکه دی مکلف ده او دې کې مجازات ته اشاره ده او په دې کتاب کې هم هغه اسرار د تکلیف او د مجازات او اسرار د شرعي بیانیږي نو دې وجوهاتو په بنا باندې دا دې ته چوت ویل حجة الله البالغة تاسو په هغه وجه تسمیه باندې سر خلاص شو بیا زه درته د هغه تفسیر کبیر عبارت بلفظه وایم چی دې مقام سره کوم لګولی ده ولما کانت ولما کان وقعت الاشارة الى سر التکلیف والمجازات اکله چی واقع شوی و اشاره په طرف تی سر د تکلیف والمجازات او مجازات طرف ته اشاره راغلی ده واسرار الشرائع او هغه اسرار د شرایعو ته المنزله چې آ نازل کړي شوي دي الی الرحمة المهداة په طرف ته هغه رحمت مهداة ذات دی نه ذات نبی علیه السلام مراد ده دا وقعت سره متعلق تا ولما کان وقعت الاشاره بقوله تعالی پدې کول دی باری تعالی کې اشاره وه که سل د سیر د تکلیف او مجازات او اسرار الشرائع المنزلة الی الرحمة المهداة ته فللہ الحجة البالغة په دی کی اشاره ده هغه داسی لیکی تفسیر کبیر کی فخر الدین رازی صاحب څه عجیبه ځای یې لګولی ده کنه کله داسی ځای ولګوی کنه چی وګوری وای به چی حیران به سی د دغو علماء علمیت ته نو دا ځای داسی لګولی ده ازوال د موانعو چی څه موانع نشته څه عوایق نشته دا معلوم ثبوت تی بی ضروره و اذا کان الامر کذالک دا خو بداهتا ثابت تی چی کله خبره دقه شان سلا کان ادعاؤکم نو ادعا دی دوی چی انکم عاجزون عن الايمان چی مونږ خو دی ایمان راړلو نه عاجز یو خدای خوښه نه ده خدای مونږ ته کفر خوښ ده دعوا باطله دا باطله دعوا ده فثبت بما ذکرنا نو ثابت شو انه ليس لكم على الله حجه بالغه چې تاسو پاره په خدای پاک باندې حجت بالغه نستا بل الله الحجه البالغه عليكم بلکې خدای پاک پاره په تاسو باندې چې دا حجت بالغه ده تاسو رشته وې فخر الدین رازی صاحب څنګه دا مقام لګولای شاه صاحب په دې مقام کې دا تفسیر کتلای ځکه په دغه انداز باندې چې کړی دا تشریح کړی دا شاه جی وهذه الرساله شعبه منها نابغه او شاه سوی چې د ما رساله دې ته دا لا رساله وایي حالانکه دا دونه غټ کتاب دی چې زړه به دې ورشین سی چې کله ختمه دا بیا وروسته چې کله منځ کال شي بیا دوه ځای مونږ شروع کو بیا با دوم جلد مازدیګر بعد انشاءالله شروع کو داسې چې هغه نور کوم ملګري خواهش لري چې آ ورته کښېناستلی سي صرف پچیس منټ به بیا وایو انشاءالله خو چېرته ناوخت پله داسې او دا خو سپوږمۍ ده د بدر د افق ته دې نه د افق ته دې نه چه ده بازغه طالعه مشرقه حسنا نو چه کله دا سی خبره وا وجه تسمیه ته ما تر تیل چه دا اشاره ده حسنا ان تسمى حجت الله البالغه دا مفعول ثانی ده حجت الله نو دا خیست